وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د وړو بولو قطرات چې په کپړه باندې ولګي او بیا د دې پته نه لګي نو دا په لون لاس راخکلو سره یا په وبو شیندلو سره نه پاکیږي بلکې د دې کپړې وینځل ضروري او لازم دي